الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم هغه صفت او هغه عمل دی چې انسان د ګناهونو او د معصیت نه بچ کوي چې په هغو صفتونو کې یو صفت د الله رب العزت څخه ویره ده هغه انسان چې د الله رب العزت نه ویریږي او تل لپاره د رب العزت ویره د هغه په زړه کې پرته وي نو هغه به هیڅکله ګناه ته لاس اوږد نه کړي نو الله رب العزت دې خپلې ویرې ته زموږ په زړونو کې ځای ورکړي تر څو د ګناه د معصیت او د بدبختیو نه لاس په سر شو او رب العزت په خپل کلام کې هم په څو څو ځایونو کې مسلمانانو ته خپلو بندګانو ته دا اعلان کوي چې تاسو زما نه ویریږئ لکه رب العزت په صورت ماعده په ویشتم آیت کې فرمایي وخافوني ان کنتم مؤمنین تاسو زما نه ویریږئ که چیرې تاسو مؤمنان یاستئ همدارنګه الله رب العزت فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې د خپل پروردګار نه ویریږي نو د هغه لپاره دوه جنتونه دي حضرت مجاهد رحمه الله فرمایی چې مراد د دې نه هغه انسان دی چې کله ګناه شروع کړي نو بیا الله یاد کړي او د الله د ویرې نه هغه ګناه پریږدي او په بل روایت کې داسې هم راغلی دي چې مراد د دین هغه څوک دی چې کله د ګناه اراده وکړي نو بیا الله ورته یاد شي او د الله د ویرې نه د خپله د ګناه اراده بدله کړي نو په هغه زړه کې چې د الله ویره پرته وي په هغه زړه کې چې د الله خوف پروت وي هیڅکله به هغه ګناه ته نږدې نشي او هغه څوک چې د الله نه ویریږي الله وایي چې هغه دپاره جنتونه دي نن ورځ چې موږ په معصیت کې په ګناه کې په فجایو کې اخته یو که زموږ خویندې دي که زموږ ورونه دي ټول په منکراتو کې راګیر یو د دې و ټولو لوی لامل دا دی چې موږ سره د الله ویره نشته که موږ سره د الله ویره وای او د الله خوف زموږ په زړه کې پروت وای نو هیڅکله به موږ ګناه ته لاس نه وای اوږد کړی یحیی بن معاذ رحمه الله فرمایی مسکین ابن آدم لو خاف النار کما یخاف الفقر دخل الجنه هغه فرمایي چې دغه بېچاره بني آدم که له دوزخ څخه دومره وېرېدلی وای څومره چې له غریبي او فقر څخه وېرېږي نو جنت ته به داخل شوی وای موږ د فقر نه د تنګدستي نه د مسکیني نه ډېر سخت په هیره کې او په ډار کې یو او تل لپاره دا تلاش کوو دا هڅه کوو چې د خپل ژوند په راحت او په هوساینه کې تیر کړو. دومره ویره چې د فقر زموږ په زړونو کې پرته ده، که دومره ویره د جهنم د اور هم زموږ په زړونو کې پرته وای، د اور نه دومره یریدلای، نو الله به موږ جنت ته داخل کړي وای. الله رب العزت دې د خپل ویرې ته زموږ په زړونو کې ځای ورکړي. په هغه زړه کې چې د الله ویره پرته وي هغه به تل لپاره خیر کار ته او نیکو کارونو ته متوجه کیږي د بدبختی د فجایع او د بدو کارونو کار به هغه پریږدي ابو حفظ رحمه الله فرمایی الخوف سراج فی القلب به یبصر ما فیه من الخیر والشر وکل احد اذا خفته هربت منه الا الله عز وجل فانک اذا خفته هربت الیه هغه لیکي چې ویره په زړه کې یو څراغ دی چې د هغې په وسیله د زړه خیر او شر لیدل کیږي چې د الله ویره دې په زړه کې پیدا شوه نو داسې څراغ شه چې په هغه باندې د خپل خیر و شر ویني او فرمایي له هر چا چې ویره لرې نو ورڅخه تیښته به کوې د چا نه چې څوک ویریږي د هغه نه تیښته کوي بغیر د الله نه نو که ته د الله طرف نه ویریږې نو الله طرف ته به منډه کوي په دنیا کې چې د چا نه ډار لرې د چا نه ویره لرې د هغه نه تښتې مګر د الله نه چې د چا ویره د چا په زړه کې د الله ویره پیدا شوه هغه به بیا الله ته منډه کوي الله نه به ویریږي نه د الله ویره داسې شی ده چې انسان د ګناه، د معصیت او د بدبختی نه بچ کوي. همدارنګه له دوزخ څخه ویره. یو انسان په دې باندې پوه شي چې په دنیا کې څومره ګناهونه زه کوم، څومره بدبختیو او فجایعو ته زه مخه کوم، د دې جزا به الله ما ته په جهنم کې راکوي او د جهنم اور ډیر دردناک اور دی ډیر سخت عذاب دی که د دې نه وویریږي نو هیڅکله به ګناه ته لاس اوږد نه کړي خو نن ورځ د جهنم یاد هم زموږ په زړونو کې پروت نه دی الله رب العزت فرمایي په صورت تحریم کې یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا او د هغه د سوز یا د سوځېدلو توکي به هغه خلک او کاڼي وي او الله فرمایي چې په هغه اور باندې به هغه ملائکې مقرروي چې هغو زړونه به ډیر سخت وي او کوم څیز چې د الله له طرفه هغوی ته امر کیږي د هغه به بلکل مخالفت نه کوي او کوي به هغه امر چې د الله د طرف نه دوی ته کیږي نو تاسو د هغه اور نه ځان بچ کړئ او بچ کول یې په څه باندې کیږي چې ګناه پرېږده زما مسلمانه وروره مشره او کشره ګناه پرېږده الله ته متوجه شه د دنیا په ژوند او د دنیا په مادیاتو باندې مه دوکه کیږه همدارنګه زما مسلمانې خورې او مورې ګناه پرېږده غیبت پرېږده تهمت پرېږده هغه جامې پرېږده چې الله او رسول درته نه دي ویلي، هغه کارونه پرېږده چې الله او رسول پرې ناراضه کیږي، دا پرېږده نو ته به د هغه اور نه بچ کیږي، الله وایي چې قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل اولاد د جهنم د اور نه وساتئ، په څه باندې وساتئ چې ګناه پرېږدئ. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې په موږ حال باندې او زموږ د اولاد په حال باندې ورحمیږي چې د دې مصیبتینو د دې بدبختونو د دې ګناهونو نه لاس واخلو الله ته متوجه شو هغه خوند هغه لذت چې د الله په عبادت کې دی د الله په تابعداري کې دی هغه خوند او هغه لذت او هغه مزه بیا هیڅکله تاسو نشئ موندلی امام احمد رحمه الله په خپل کتاب الزهد کې لیکي او همدارنګه ابن رجب حنبلي په خپل کتاب التخفیف من النار و تعریف بحال دار البوار په هغه کې لیکي چې ابوالجوزا رحمه الله به ویل که چیرې زه د خلکو د مشري په کوم کار باندې مسلط شم یعنې د خلکو مشري زما په غاړه شي نو زه به په لاره کې منارونه جوړ کړم او په هغه باندې به سړي ودروم تر څو د خلکو په منځ کې دا آوازونه پورته کړي چې النار النار خبردار خبردار اوسئ چې اور دی یعنې د جهنم د اور نه ویریږئ نو له دوزخ څخه ویره د هغه شی ده چې انسان د ګناهونو نه بچ کوي او د الله نه به پناه غواړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه مجالسو کې چې هلته الله یادیږي هغه مجالسو کې چې هلته ذکر کیږي هلته ملائکې راځي نو بیا چې دا ملائکې کله الله ته ورشي نو الله به ترې پوښتنه وکړي الله خو ډیر ښه عالم دی خو بیا هم الله ترې پوښتنه کوي چې زما بندګانو د کوم شي نه پناه غوښتله ملایکې به ووایي چې ستا بندګانو د اور څخه پناه غوښتله نو الله به ورته ووایي چې آیا دوی اور لیدلی دی هغوی به وایي نه په الله قسم چې دوی اور یعنې جهنم نه دی لیدلی نو که هغوی اور لیدلی وای د هغو به څه حالت وای الله به ورته ووایي ملایکې به وایي که هغوی اور وګوري نو له هغه څخه به لا زیات په تیښته کې شي او د هغه نه به پناه وغواړي الله به بیا وفرمایي چې په دې باندې تاسو ګواه اوسئ چې ما دوی ته بخښنه وکړه نو قدرمنو اوریدونکو د اور نه پناه وغواړئ او په الله باندې د اور نه پناه وغواړئ چې الله په موږ رحم وکړي او د ګناهونو نه بچ کړي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ما من مسلم یسأل الله الجنه ثلاثا الا قالت الجنه اللهم ادخله الجنه ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم اجره من النار رسول الله فرمایي چې نشته هیڅ یو مسلمان چې الله څخه درې ځله جنت وغواړي مګر جنت به ورته وایي چې ای الله تی جنت ته داخل کړه هر مسلمان چې د الله څخه درې وارې جنت وغواړي نو جنت به ورته وایي چې الله دې جنت ته داخل کړه همدارنګه رسول الله فرمایي هر هغه مسلمان چې درې ځلې د جهنم د اور نه پناه وغواړي نو اور به ورته وایي چې الله ته د اور څخه دې ته پناه ورکړه او جنت ته داخل کړه او تش پناه غوښتل نه د جهنم نه چې پناه غواړئ ګناه پرېږدئ د دوزخ ویره د چا په زړه کې چې پرته وي هغه هیڅکله ګناه ته بیا لاس نه اوږدوي یو صحابي دی په نامه د مسلم بن حارس تمیمي هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې کله تا د ماښام مونځ وکړه یعنې د ماښام مونځ دې خلاص که نو اووه ځلې ووایه چې اللهم اجرني من النار ای الله له اور څخه ماته پناه راکړي که چیرې داسې ووای او په دغه شپه باندې ته مړ شي نو الله رب العزت به تاته د اور نه پناه درکړي او چې کله د سهار مونځ وکړې نو هم ووایه اوو ځلې چې اللهم اجرني من النار که په دغه ورځ باندې ته مړ شې نو الله رب العزت به تاته د اور نه پناه درکړي او دا هم یاد وساتئ قدرمن اوریدونکو د هغه چا ملګرتیا کوئ د هغه چا په مجلسونو کې کینئ هغه چا سره خبرې کوئ چې هغه د الله نه ویریږي ځکه یو ورځ نه یو ورځ دا به د هغه خبرې او د هغه مجلس په تا باندې تاثیر وکړي او ته به د الله نه ویریږي او هغه څوک چې د الله نه نه ویریږي د الله د عذاب نه تاته د امن خبرې کوي، په فجایع او په منکراتو کې مبتلا وي، د هغو مجلسونه پرېږدئ، د هغو ملګرتیا پرېږدئ، هغو سره خبرې پرېږدئ، کنې یو ورځ نه یو ورځ به تاسې هغو سره په دې بدبختي کې اخته وئ. تاسو به لیدلي وي چې ډېر بدو کسانو چې په بدو باندې اخته ول چې کله د نیکانو ملګرتیا او مجلسې غوره کړه الله هغو ته هدایت وکړ او ډېر نېک کسان دي چې د بدو مجلسو کې کېناستل، هغو سره یې ملګرتیا وکړه او هغو سره په خبرو باندې اخته شول، د هغو د وجې الله دوی هم بدبخته کړل. نو د جهنم او د دوزخ ویره داسې شی ده چې انسان د ګناه نه ساتي، الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. همدارنګه د الله د ویرې نه ژړا کول، د الله له ویرې نه ژړا کول هم له دوزخ څخه د نجات یوه ذریعه ده او تا د ګناهونو نه بچ کوي. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونو کې هغې جړا ته چې د الله له ویرې نه وي هغه ته ډیر لوی اهمیت ورکړی شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله حتی یعود اللبن فی الضرع ولا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هغه بنده اور ته او جهنم ته ننوځي چې هغه د الله له ویرې نه ژړلي وي ځکه څرنګه چې تاسو د غوا نه پی ووړه شئ نو هغه پی بیرته د غوا غولانځې ته ورځي نه همدارنګه هغه بنده چې د الله له ویرې نه اوښکې تویې کړي د الله ویره د هغه په زړه کې ځای ونیسي او د الله ویره په هغه باندې دومره تاثیر وکړي چې اوښکې د سترګو نه راوبهیږي رسول الله وایي چې دا انسان به جهنم ته نه داخلیږي ځکه څوک چې د الله نه وویریږي د الله نه وجاړي هغه هیڅکله بد کار ته مخه نه کوي تل لپاره په دې هڅه کوي چې زه هغه کارونه وکړم چې زما نه الله راضي شي همدارنګه رسول الله فرمایی یعنی هغه چا باندې چې د الله په لاره کې غبار او ګردونه ناست وي هغه غبار او د دوزخ لوګی سره نه یوځای کیږي نو هر کار کوئ تاسو د هغه کې د الله رضا مطلوب ساتئ نو ځکه زمونږ علماو لیکلي هغه څوک چې د الله رضا لپاره جماعت جارو کوي د هغه مقصود هم د الله رب العزت رضا وي نو هغه ګرد چې په دې باندې کینی دا ګرد به دا د جهنم د اوره ساتي خو په دې شرط باندې چې د الله ویرې ته لا هم په زړه کې ځای ورکړي او وجاړي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي عینان لا تمسهم النار عین بکت فی جوف اللیل من خشیت الله و عین باتت تحرس فی سبیل الله رسول الله وایي دوه سترګې دي چې اور به هغو ته ونه رسیږي یعنی جهنم اور به هغو ته ونه رسیږي یوه هغه سترګه ده چې په نیمایي شپه کې د الله له ویرې جاړي او بل هغه سترګه ده چې د الله په لاره کې پیره کوي او شپې ولاړ دی پیره کوي حفاظت کوي شپې د غفلت په خوبونو کې پراته وي حتی ځینې نه خو د ماسخوتن او د سهار مونځ پاتې ده چې د الله لعنت پرې ورېږي او ځینې ناستو شپې تر یوې دوه بجو پورې مزخرفاتو ته ګورو یا په بدو لولعب باندې اخته یو خو کله هم اوچت نه شوو چې دوه رکاته یا اته رکاته یا لس رکاته مونځ وکړو الله لپاره او د الله له ویرې نه د خپل سترګو نه اوښکې تویې کړو چې رسول الله وایي هغه سترګې نه چې د الله له ویرې نه اوښکې توی شي په نیمه شپه کې الله هغه جهنم ته نه داخلوي هغه ته اور نه رسیږي او دارنګه همدارنګه هغه مجاهد چې د الله د دین د اوچتوالي لپاره مبارزه کوي او پیرداري کوي سترګې بیداره وي هغه سترګې ته به هم د جهنم اور نه رسیږي الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي همدارنګه آخرت یادول هغه مسلمان چې تل لپاره آخرت یادوي د جهنم عذابونه او د جنت نعمتونه یادوي هغه به هیڅکله ګناه ته لاس اوږد نه کړي او آخرت یادول ډیر وحشتناک دي چې د هغه وحشت د چا په زړه کې پرېووته بیا ګناه ته لاس نه اوږدوي الله رب العزت په صورت حج کې فرمایي یا ایها الناس تقو ربکم ان زلزله الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید الله وایي چې ای خلکو له خپل پروردګار څخه وویریږئ بېشکه چې د قیامت زلزله یوه ډیره عظیمه زلزله او ډیر لوی شی دی قیامت ورځ هغه ورځ ده هر هغه مور چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي هغه به د خپل د ماشوم د شیدې ورکولو نه ناخبره وي خپل ماشوم به ویر وي یعنی هر تی ورکوونکې ښځه به له تی ورکولو څخه ناخبره شي او هر هغه ښځه چې په خپل ګیډه کې حمل لري نو هغه ورځ به دومره سخته ورځ وي چې د هغه حمل به بې وخته په ځمکه باندې وغورځېږي او رسول الله ته وایي چې ته به داسې خلک وینې چې ټول نشه او مست او لیوني دي خو دی لیوني نه دي ولکن عذاب الله شدید د الله عذاب ډیر سخت دی چې دومره سخت فشار په خلکو غورځولی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیت ولوسته چې یوم اذن تحدث اخبارها یعنی په دغه ورځ به ځمکه خپل خبرونه ووایي یعنی د قیامت په ورځ بیا رسول الله وفرمایه چې تاسې پوهیږئ چې دغه خبرونه څه شی دي صحابه ویل چې الله او د هغه رسول ښه پوهیږي رسول الله وفرمایل خبرونه دا دي چې ګواهي به ورکړي په هر سړي باندې او په هرې ښځې باندې د هغه د عملونو چې په ځمکې باندې کړي دي او ځمکه به ګویا شي د الله په حضور باندې چې تا پر ما باندې دا کار او دا کار او دا کار دې وکړ او دا د ځمکې خبرونه نن خو په ځمکه باندې په هرې بدبختۍ او په هر مصیبت و فحشا او منکرات باندې اخته یې خو د الله نه ویریږه آخرت در یاد که چې د آخرت په ورځ به دا ځمکه د الله په حضور کې په تا باندې شهادت درکوي هغه کارونه دی چې کړي د الله دربار کې به وایي چې یوم اذن تحدث اخبارها نو زما وروره زما خورې زما مورې ویرېږئ د الله نه ویرېږئ د ژوند دنیا ژوند ډیر محدود دی یو ورځ نه یو ورځ به مرګ د ستاسې دروازه ټکوي نو د خپل د ژوند نه په استفادې سره الله ته توبه وباسئ که ګناهګار یاستئ که ګناهګار یاستئ الله ته توبه وباسئ که نه یاستئ لا هم الله ته متوجه شئ چې الله په موږ رحم وکړي که ته ځوانه نن په بدو اخته په عیش و عشرت باندې اخته یې خو الله نه ویرېږه مرګ درپسې راتلونکی دی که ته زما خورې لنډې او تنګې جامې اغوندې په منکراتو اخته یې پرېږده الله ته متوجه شه په دې ځمکه چې ګرځې بیا دا ځمکه به ستا خبرونه د الله په حضور کې وایي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه څنګه خوشحاله شم حال دا چې د شپېلۍ ملک حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما محمد رسول الله څخه واوریدل چې رسول الله وویل چې خلک به د قیامت په ورځ لوڅې پښې سړي او ښځې ټول لوڅ د الله په حضور کې یو ځای درېږي نو ما ویل چې د الله رسوله چې هلته سړي او ښځې ټول یو ځای وي نو یو بل ته به کتلی شي رسول الله وفرمایل چې ای عایشې دغه حالت له دې څخه سخت دی چې هغوی دغسې فکر وکړي تر څو یو بل ته وګوري رسول الله فرمایي یقوم الناس لرب العالمین حتی یغیب احدهم فی رشعه الی انصاف اذنیه خلک به د رب العالمین په وړاندې ولاړ وي تر دې چې ځینې له دوی به تر نیمایي غوږونو پورې په خپل خولو کې ډوب وي نه راشئ د خپل ژوند نه په استفادې سره هغه سخته ورځ په ځان باندې آسانه کړئ او د جهنم د اور نه ځان بچ کړئ. خپله ځان، خپله کورنۍ، خپل اولاد دین طرف ته وهڅوئ تر څو چې عزت د دنیا او عزت د آخرت د ستاسو په برخه شي. قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم.